كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نو دا حقیقت چې چاته چې الله پاک د لارښوونې اراده وکړي د هغه سینه د اسلام لپاره پرانیږي او چاته چې په ګمراهۍ کې د غورځولو اراده وکړي د هغه سینه تنګوي او داسې کفار پرې راولي چې څنګه د اسلام تصور په ذهن کې راګرځوي نو داسې ورته معلومېږي چې ته به وایې ښایي د آسمان لوري ته راښکل کېږي په دې توګه الله پاک د حق ته د تېښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسله کوي چې ایمان نه راوړي قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهغه ورځ چې الله پاک ټول خلق تر محاصره لاندې راټول کړي هغه ورځ به هغه پریانو ته په خطاب کې وفرمایي چې ای د پریانو ډلې تاسو خو په انساني نوې باندې خلاص پاک کړو نور انسانانو ته چې څوک دا غوي ملګری وو هغه به عرض وکړي پروردګار زموږ هر یو د بل نه پر استفاده کړې ده او اوس موږ هغه نیټه تر رسېدلی چې تارا ته تاکلې وه الله پاک به او فرمایي خنو اوس تاسو استوګنځي اور دی پاغه کې به تاسو د تل لپاره وسیږئ دا غنه به یوازې همغه وزغورل شي چې الله پاک دا غوز غورل او غواړي بشکه ستارب زیرک او عالم دی وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وګوره په دې ډول به موږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې یو له بل سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځونو کې سره دوستان وګرځوو په هغه وخت کې به الله پاک له هغو څخه دا پوښتنه وکړي چې ای د پیریانو او انسانانو ډلې آیا تاسو ته په خپله له همدا تاسو څخه هغه پیغمبران نور راغلي چې تاسو ته یې زما آیتونه اورول او د دې ورځې په سر د ویشته یې نه ویرولی جاءكم من ذرية قوم آخرين تا رب دې نیاز دی او مهرباني د هغه خوې دی که هغه وغواړي نو تاسو به له منځه یوسي او ستاسو په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښه وي لکه څنګه یې چې تاسو د ځینو نورو خلکو له ځوزات څخه راپورته یاست انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين دا تاسو سره چې د کوم شي وعده کیږي هغه ارومرو راتلونکي دی او تاسو د خدای پاک د عاجزولو وس نه لرئ اے محمد ووایه چې اے خلقو تاسې په خپل ځای عمل کوونکي اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم ژر به درته څرګنده شي چې د چا عقوبت ښه کېږي په هر صورت دا حقیقت ده چې ظالمان هیڅکله خلاصون نشي موندلای دا د الله لپاره ده په خپل ګمان او دا زموږ د انګېرلیو شریکانو لپاره نو کومه برخه چې د هغوی د انګېرلیو شریکانو لپاره ده هغه خو الله پاک ته نه رسېږي خو کومه چې د الله پاک لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسېږي څنګه به دې فیصلې کوي دا خلک او په همدې ډول د ډېرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي دي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباک واچوي که الله پاک غوښتې وای نو دوی به داسې نه کړي نو دوی پرېږده چې په خپلو درواغ جوړولو کې اخته وي وایي دا څاروي او دا کښت ممنوع دي دا یوازې هغه خلک کولی شي چې موږ یې په هغو باندې خوړل وغواړو په داسې حال کې چې دا بنیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټې وړل حرام کړی شوي دي او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله پاک نوم نه اخلي او که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي دا خبرې چې دوی غوټه کړې دي د دې مجازات به الله پاک دوی ته ورکړي بېشکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه یې د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل او د الله پاک ورکړې روزي په الله باندې په درواغو تړلو سره حرامه وګڼله په یقیني توګه هغوی ګمراه شول او هیڅکله هغوی د سمې لارې ایندونکو څخه نه وو همغه الله پاک دی چې هغه ډول ډول بنونه او د انګورو او خرماو باغونه پیدا کړي کښتونه زرون کړي چې لا غوی سراز راز فراچی مواد په لاس راځي د فون او د انارو ولې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ کې سره چیرمه او په خوند کې بیلې وي د هغو له پیداوار نه وخورئ چې کله میوه ونیسي او د الله پاک حق ادا کړئ چې کله یې فصل ورېبئ او له حده تېری مه کوئ چې الله پاک له حده تېرېدونکي نه خوښوي ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين او همغه ذات چې د څارویو په ځینې داسې پیدا کړي چې دا غوسه د سپرلۍ او پیچو غلو کار اخیستل کېږي او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکارېږي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين او همداراز دوه د اوښ له نوې نه او دوه د غوایي له نوې نه دي پوښتنه وکړه د دوی پر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچي چې د اوښې او غوا په ګېډو کې وي آیا تاسو په هغه وخت موجود کې الله پاک دا غو د حراموالي حکم ورکړی نو له هغه کانه د بل لوی ظالم څوک چې د الله پاک لوري ته د درواغو ویناو منسوب کړي تر څو چې له علم نه پته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي په باوري توګه الله پاک دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي ای محمده دوی ته ووایه کومه وحې چې ما ته راغلې ده په هغې کښې د کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره وي یا بهوله شوي وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا سیستم چې د الله پاک نه پرته ذبح کړای شوي دي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې د دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې نه چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې نه چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب د تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی او کومو خلکو چې يهوديت غوره کړ پر هغو باندې موږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي وو او د غوایانو او پسونو واز د هم د هغې نه پرته چې د هغو په پښتو یا د هغو په کلمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا موږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا چې موږ وایو بیخي رښتیا وایو فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اوس که هغوی تا درواغجن وګڼي نو ورته ووایه چې ستاسې د رب رحمت لمن هرته ده او له ګناهګارانو ته د هغه د عذاب مخه ګرځول کېدای نه شي دا مشرګان دا تاسو د دې خبرو په جواب کې ارومرو وای چې که الله پاک غوښتل وای نو نه به موږ مشرکان شو او نه موږ لار نکه او نه به موږ کوم شی حرام ګڼلی وو د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د درواغو نسبتونه کړي تر دې پورې چې په پای کې موږ د عذاب خوند وڅکه دوی ته وایه آیا له تاسو سره پیله شته چې هغه موږ ته وړاندې کړی شي تاسو خو یوازې په ګمان روان یاست او ځانګړې انګېرنې کوئ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بیا ووایه ستاسو د دې سند په مقابل کې حقیقت ته رسېدلی سند خو له الله پاک سره دی بې شکه که الله پاک غوښتي وای نو تاسې ټولو ته به یې لارښوونه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 دي دا چې د هغه سره څوک مه شریکوئ د مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ موږ تاسو ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو او د بهایي خبرو ته ورنږدې کېږئ هم که ښکاره وي او که پټې او هغه نفس چې الله پاک هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حقه سره او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کېږئ مګر په داسې توګه چې ډېر غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد منځ ته ورسېږي او په ټول نیت کې پوره انصاف وکړئ نو په هر څه باندې د مسؤلیت همغومره هېڅوک دي څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره وکړئ که معامله د خپل خپلوان وي هم دا راز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې د هغې لارې واړوي چې طرف به مو کړي دا دی هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې انحراف ته ځان وژغورئ بیا موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو چې پر هیڅ چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایت او رحمت و او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړل شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي اوس تاسو دا نشو ویل چې کتاب خو له موږ نه مخکې دوو ډلو ته ورکړل شوی و او موږ هیڅ خبر نه وو چې هغوی څه زده کړل او ښوونه وکړه او که نه أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا او اوس تاسې دا پلمه هم نشئ کولی چې که پر موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو موږ به د هغه نه ښه هدایت موندونکي وو تاسو ته ستاسې د رب له لوري نه یو روښانه دلیل هدایت او رحمت راغلی دی اوس به هغه چا نه بل غټ ظالم څوک چې د الله پاک آیتونه دروغ وګڼي او مخ ورته واړوي کوم کسان چې زموږ له آیتونو ته مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډېره بده سزا ورکړو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون آیا اوس خلق دیتا سترګې پلار دي چې د هغو مخې ته پرېښتې راشي ودرېږي یا ستا رب په خپله راشي یا ستا د رب ځینې څرګندې نښانې ښکاره شي په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې مخصوصې نښانې راڅرګندې شي بیا به یو داس تا ته د هغه ایمان هیڅ ګټه ونه رسوي چې مخکې ایمان نه وي راوړی یا یې په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي ګټلې ای محمده دوی ته وایه چې هلو تاسې سترګې په لاره اوسئ موږ هم انتظار باسو کومو خلکو چې خپل دین پټه کړ او ډلې ډلې شول په یقیني توګه د هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته د هغو معامله الله پاک ته سپارلې ده همغه به هغوی ته وښیي چې هغوی څه کړي دي من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاءت سيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون څوک چې د الله پاک حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره د څنډه ثواب دی او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به همغومره بدله ورکړه شي څومره چې هغه قصور کړی دی او په چا باندې به ظلم ونه کړای شي دغه هیڅوک شریک نشته د هغه امر ماته شوی دی او تر ټولو لومړی د اطاعت سرټیټوونکی زه یم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وایا آیا زه له الله پاک نه پرته کوم بل رب ولټوم په داس حال کې چې همغه د هر څه رب دی هر څوک چې څه ګټي د هغه مسؤل هغه په خپله دی هیڅ پیټی پورته کوونکی د بل پیټی نه پورته کوي بیا ستاسې ټولو د خپل رب لوري ته ورګرځېدل دي هغه وخت به هغه ستاسې د شخړو حقیقت تاسو ته لوڅ کړي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم همغه ذات ده چې هغه تاسو د ځمکې خلیفګان وګرځولئ او له تاسو نه یې ځینو ته د ځینو نورو په مقابل کې ډېرې لوړې درجې ورکړې تر څو تاسو ته یې چې څه درکړي دي په هغه کې په تاسو باندې آزمېښت وکړي بېشکه ستا رب په سزا ورکولو کې هم ډېر چټک دی او ډېر بخښونکی